ډیر ښه محترم مولوی صاحب د یو بل ځای نه سید جان او محمد جان لیکی چی ایا د بارانی ځمکی او د غره د اوبو ځمکی د کاریزه د اوبو ځمکی سره په عشر کی څه توپیر لری او کنه. حضراتو تنها وتنها دالیه یعنی هغه مځکه چې په سولاغه او په بوکه باندې اوبیږي د دې عسر او د نورو مځکو دا تفاوت لري دا معنا چې یو مځکه ده هغه په باران وبېږي یا په نورو په واله باندې وبېږي یا په کاریز باندې وبېږي حضراتو د دې هېڅ تفاوت نشته ونشته ونشته هغه لسمه حصه ده چې لسمه حصه دا حق الله دی دا به د یو باسي یا بیت المال ته یا مساکینو ته دا به ورکوي او هغه مځکې چې فدانیه او په غرب باندې وږېږي دا معنا ده یعنې دا باوري چې نن زمان جوړ یا په پخوا کې بعضې حصې کې د پېښور شمالېدلې دي په ارحل باندې غویان یې تړلي دي په دغه څرخ باندې هغه څرخ باندې اوبه راکاږي مځکې پخې باندې اوبه دغه څنګه ته چې دا په دغه بوکل سولاغه په دې باوړې باندې اوږېږي د دې هغه مؤونت ډېر و نو عطر کم شو د دې هغه نسکې عطر دي نسکې عطر دا معنا ده چې سلم منبور کړي نو د تاریخ او دغه للمي او دغه ولي ورودنه چې په دې باندې اوږېږي نو که باراني ځکه ده او دې من ځکه ده یا د تاریخ اوبه پر لګېږي یا د چینو اوبه پر لګېږي او یا مثلا دی د هغه ولې په باندې لګوي دی چې په رأی سره دی او هغه ځکه چې په دالیه یعنې په سلاغو بوکا او باورۍ دي په هغې کې سلم من دي د کتاب مسله همدغه مذهب مهذب د حضرت امام صاحب مبارک همدغه والسلام